یو کلی تا استطعما چې طلب کو د دواړو دا کلینا د خوراک اهلها د کلیوالو نه د خوراک چې مونږ وګشیو نو فابو انکار کو دا کلیوالو ایو ضعیفوهما د من مستیا ور کول د دواړو تا لکه نن چې باج کورونه او باج کله حاضر روټه ور کول پښپند سکے انکار کوي فوجدان من دی دوالو فیها پدې کلی کې چې دارن یو دیوال یریدو چې قریبو عین قضا چې پریوته وی نو فقاقامو برابر کو حضرت علی السلام دیوال لرا معجزه و داغه لاس په داسې راخ په څنګه ټیک شو چې سر چې را بولې دي دعاو لرا په سرکشي او په کفر باندې ايرهقهما چوبر سي دي دوالو تا دي دوالو لرا سو سرکشي او کفر دوی سرکشي او کفر نه فاردنا نو الله وی زما اراده وا ايوب دي له ما چې بدل کې ورګي دي دوالو لرا رب دي دوالو من اراده وکړه حضرت خضر علیہ السلام وی من اراده وکړه چې بدل کې به اور کې دی لره عرب د دې دوارو خیرن غرا د دینا اولاد نه پاکي واقرب رحمه او دې نزدې په مهربانتیا وامل جدارو هر چې دیواله نو فکانو لغلامه اند پاره د دو غلامانو یتیمانانو په خار کې وکانو تحت اولاد دا غنه خزانه دې دوارو لپاره وکان ابوهما صالحا او پلار د دې دوالو نیک فاراد ربک ان اراده او رب ستا موږ چې دا چا پلار نیکی کنه نو داغه د بچو الله سکه حفاظت کوي حدیث کې راځي نیک عملی پکاره دا د رسول زما بچی بس کوي نه ستا بچی با الله وي زبې داغه محافظم الله زموږ د بچو حفاظت وکړي وکانو او د لا استتیون سما چې د طاقت نه لرو د اوریدلو افحسب الذين خيال ګمان کیا کسان چې کفر کړي ایتخذو چې اونوي د عبادت بندگان زما من دوني بي زمانہ اولیاء په مدرګارې کانت لهم جنات الفردوس نزلا نشبا دل را جنت فردوس په من مستیا خالدین همیشه وی فیها په دې جنت کې لا یبون انا حولا نبل ټای دې انا دې جهنم جنت نا زید اوریدو قلوا پیغمبر لو کان البحر کو چرته وی دریاب او نه دې بر خدار کوي په بلنه د خپل چاله را صورت کې نفذ شرف العلم او د دنیا سپکواله بسم الله الرحمن الرحیم سوره مریم کاف یا عین صاد صورت کې عجز داغا چون شو مخلوقات قال ان وی زکریا علیہ السلام ای زما رب ان یکون لی غلام سرن کی بشی ما د پاره الک وکانت امراتی اخر او دا خذ زما شندا خزم شند دا وقد بلغت او تاکید سیدل امزو من الكبر د بډوال نا عتیا انتها عمر تا ته اشاره کوا چې بشکا ما نظر من له بعد مهربان باب سره سومن دروځي فلنو کلم اليوم نو چرې خبرې بنو کوم زون نزيد اچا سرا فاتت به را لا د مریم پر خپل حمل سرا پر خپل بچی سرا چې بچي پیدا او د سلوي خورزو قوم خپل قوم ته تحملو چې لاس کې لوبو دي بچی لرا قالو نو دې خلکو چې کړي غولي دا یا مریم ای مریم لقد جئت شیئا فریا تاکي راتلو کړتا یو شی جوړ شوی تا دا د چلو کا به خاوند بچی پیدا شو یا او تهارون او خور د هارون علی السلام تو خدا سے پاکوي لکه څنګه چې د هارون علی السلام پاکو ابراهيم عليه السلام ورو د خدا سے پاک وي دا څنګه به خاوند بچي پیدا شي ها چې زبا پورته کول شم حیان ژوند دی ذالک عیسی ابن مریم دا بیان دی ساز د مریم دی وینا د رښتیا هغه چې د پای کې شک کوي ما کان لله ان مناسب د فرض الله آیت غذا چونی سی بيد الله نا برسو سبحان او پاک دی الله د یزول نه اذا قضا کلا چې فیصلو کې امرند یو کار بشکا او یا جزا شان فیکون یا شی وان الله بشک الله زما استاد رب دین فعبدو دا عبادت کوي ازا صراط مستقیم دا دی والله عبادت کول دا الله رنه غدا فاختلف العذاب نو خلاف کډلو په خپل منس کې نو هلاکت دې د فردا کسان او چکو پرې کړې مم مشد یوم نظیم د پیشې دا او رجلوې اسمه به او دای وی پر نا خبره کې او دای ولا یمن ما نروړي بشکا منګه په میراث کې پاتې کې منتظم کا اواز او جوړ زمو کو باندې ان بشکا منګه ها و الینا او خاص من تبادی را یرجعون او ګرځول شي واپس وکړي شي لم یاتک چې نه راغلی تا تا فتبعنی تابع شه زما ما پسې راځه اهدکا زه به وښیم تا ته صراط سویه لاره برابر یا ابتی ای زما پلاره لا تعبد الشیطان عبادت مه کوه د شیطان ان الشیطان بشک شیطان کان دې د پاره د مهربان بادشاه عصیا سخت نافرمان قال نبی ابراهيم عليه السلام سلام عليك سلام دی پتا پلار چې سخت شي نو دا نه بل سخت به نشته بس سلام نبی ابراهيم عليه السلام سلام علي اغل امرستړی کړی قال نبی ابراهيم عليه السلام سلام عليك وادعو ربي او زبلم خپل رب لرا سا قریب دا الله اكون بدعاء رب شقيا چې نشم زه په بلنې در خپل سخت نا امید فلما تزلهم ارکل جدا ش ابراهيم عليه السلام د دینا وما او داغي مدرګارانو نه چې دی به بلو من دون الله به د الله نه وهبنا له اسحاق نو باخ منګه غته اسحاق عليه السلام ګوره چې کله یې جدایي د غلطو له خلکو نه وکړه نو الله یې ما له بچي ورکړو اسحاق علی السلام او نو سه یعقوب علی السلام وکلن جعلنا نبیا الله دې موږ د خپل ګری نصیب کړي الله دې زموږ بچو کې استعداد پیدا کړي تاسو کې وکلن جعلنا نبیا او ګردو موږ هر یو پیغمبر وذکر فی الكتاب اسماعیل یاد کا په قران کې حالت د اسماعیل علیہ السلام انه کان صادق الوعد یقینا دی او رښتینی وعده والا وکان رسول النبی او دی رسول او نبی وکان او دی امر حکم کا خلا ذات صلات فمانزه والزکات او په مونځ وکان عند ربی مرضیا او د پنځ د خپل رب باندې پسند او غره وذکر یاد کا فی الكتاب په قران کې حالت د ادریس علی السلام انه د ادریس علی السلام کا نو صدیق نبی یا رښتینی پیغمبر ورفعناه مکانا علیا او پورته کړو ما غره را هغه درجه او چتتا اولائک الذین دا کسانی انعم الله چې احسان کړی الله علیهم باغی من النبیین د پیغمبرانو نا من ذریت آدم دا اولاد آدم علیہ السلام نا ومن من دا چانا حملنا مع نوح چې سور کړی موږ سره د نوح علیہ السلام نا ومن ذریت ابراهیم و اسرائیل او باز دا اولاد ابراهیم علیہ السلام نا او د یعقوب علی السلام نو مې مندا چا نه هدینا چې مضبوط کړو مونږه وجتبینا غور کړې مونږه ذات تعلیم کړه چې لسته شي په دې باندې آیاتونه مې ربان بادشاہ خرو پریوزي دی سجدن سجده کوونکی الله ته وبکی او جوړیدونکی فخلفن فاتجو من بعد رسول دین خلفنا اهل خلق ذا او صلات چې برباد کوم منزل را وتبع شهوات او تابع شو د شهوات سيزونو جنات عدن چاغه جنتونو دي د همیشوالي هغه جنتونه وعده الرحمن چې وعده کړې مهربان بادشاہ عبادت او د خپل بندګانو سره بالغیب بيد دي د لود الله نه انه کان وعده ماتیا یقینا دا ما وعده الله راتلونکي لا يسمعون فيها لغوا نباوري د په جنت کې برباده خبره الا سلامن مگر ویلې بشي سلام سلام ولهم رزقهم او دای د رب رزق د دی وی فیها په جنت کې بکرتن سار واشي او ما جګر تلکل جنت اللتی دا جنت اغلی نور سوچ په میراث کې ورکو مونږه من عبادنا خپل بندگانو منا چاته کان چې وی تقیا پرزګار ثم لننزعن من كل شيعه بیا ورو باسو منګا د هر یو ډلینا ایوهم چې کم یو د دین اشر دو ډیر سخت دی په مهربان باسه یا د سرکشی ثم لنحنو بیا من خامخا خپیو پاکستان هم چا اولاد لایق دی بها په دې جهنم سړي یا د دنه کېدو وإذا تتلى عليهم کلا چې لسته شي په زمونږ آیاتو نخکارا وقال الذين وایا کسان چې کفر کړل دا کسانو ته امنو چې مان وروړي اي الفريقين چې کم یو د دوو ډلو خیرون غره د مقامن د اوسېدو واحسنو ندی او خسته د مجلس وکما هلکنا قبلهم من قرن اور هدا کړي مونږ په خوا د دینا من قرن د پیړو نه هم احسنو اساسا چې هغه ډېر ښایسته او د سامان وریا او د زینت د قتلو قلوا پیغمبره منا او سو کان چې وی فی الضلاله په گمراهی کې فلیم ذل له الرحمن مدا نو مهلت ورکې داغه لپاره مهربان دا سه مدا مهلت حتا تر دې اظهار او کله چې ویني هغه عذاب چې دې سره وعده کولې شي ثوابن د بدلی و خیرن غره دی مدد دا د اوسیدو د واپس کېدو افرایت الذی کفر آیا خبر ته په حال دا کچا کفر کړي به آیاتنا پایتونو زمونږ وقال وایل له او تینا مال او ولدا چې دا په کې شماته مال او اولاد اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا آیا خبر دې د غیبو یعنی ولید د مهربان بادشاہ نه عهدن له کلا چرې داسې نه ده، نه په غیبو خبر دی او نه یې د الله نه وعده په دې اخیستې ده، سنکتبو زر دی او به لیکو موږ هغه خبرې چې وایي دی، ونمد له من العذاب مدا او تیارې کړو موږ ده لره د عذاب نه تیارې، ونرثه ما یقول او په میراث کې به واخلو موږ د ده نه هغه خبرې. سيکفرون بعبادتهم زر دې کفر وکي دی په بلنې د دی په عبادت د دی انکار وکي د نیکان بندگان بعبادتهم په عبادت د دی مشرکینو ويكونون عليهم ضد او شبدان کان بندگان په دی باندې ضد مخالفه ان کل من فی السماوات والارض ندی ټول او سوچ په اسمانو کې رزنو کوګری الا ات الرحمن عبدا مگر را بشي مهربان بادشاہ ته تابعدار لقد احصاهم تاکیش میر کړی دی لره الله وعدهم عدا تیارې کړی دی لره تیارې وکلهم او ټول د دې آتی راتلون کې دی الله تعالی یوم القیامت پر ورځ قیامت کې فردا تشور بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ طه طه کې دوه مسلې دي یو مسله دا ده ابتلو بالمصائب په مصیبتونو باندې مبتلا کېدل د پیغمبرانو د حق پرستو او د مسله تجیه او بهادری او په دې درې واقع ذکر کړي یو د حضرت موسی علی السلام او دیم د حضرت آدم علی السلام او دریم د ساحرینو شروع کوم په امداد د نوم د الله سره چې مهربان عام دی مهربان خاص ما انزلنا عليك القرآن لتشقى ته، نه دی را لېږلی مونږ په تا باندې قرآن د دې دپاره چې ته تنګ شې، الا تذکرة مګر وعظ او نصیحت دی دپاره د هغه چا یخشی چې یریږي د الله نه، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی را لېږل دی کتاب دی د هغه چا د طرف نه چې پیدا کړې ده ځمکه او اسمانونه اوچت اوچت الرحمن مهربان بادشاه علی العرش په عرش استوا برابر له خاص الله له اختیار دا غسه چې پاسمانو کې دا واج په زمو کې او ما بین او ما واج او ما بین دې دوالو کې دي و ما تحت السرا اواج لان دې لوندې زمکې نه دي و ان تجعل بالقول او کته په زور والے کې په وینا نو فإنه بشک ذا الله يعلم السر پويږي پاغه پټو سيزونو واخو ډېر په پټو باندې الله لا اله الا هو الله چې دې نشته بل حاجت پوره کول والا به دې الله نه له الاسماء الحسنا خاص الله له نمونه دي خسته خسته وهل اتا کا پتا پیرا غلې تا تا حدیث موسی خبر موسی عليه السلام زرا نارن کلا چول نارن ولرا وانا اخترتک او ما غوړه کړې تعالی را د دې مسلې د توحید د فارا نو فاستمع لما یوها نو وکړه خبره تا چې حکم کولی شي تا ته انني بشک ز چې ما ان الله ز الله ما لا اله الا انا نشتره بل حاجت پر کول والا مگر زم نو فعبدنی نو زما عبادت وکړه واقم الصلاة لذکری پابندی کوه د مانځه د پاره د یادولو زما ان ساعتا بشک قیامت آتیت راتلون کې لري اکاد او قریب دی او خفیا چې پټ کم دی قیامت لرا قریب دا چې دا قیامت راتل پټ کم د خلکو نه چې په کوم خبر راځي لتجزا خو پټولې ځکه نشما چې زبې راولم نو زمانہ نه پټيږي پوه شئ لتجزا دې لپاره به قیامت اولم چې بدله ورکړي شي هر یو نفس ته دا عمل چې د کوم عمل کړی دی فلا یسدنک عنها نو بند نکی وادنړی تعالی عنها د بیان د دین او سوچ ایمان وروړي بها پای وتبع هوا او تابع شد خپل خواهش فتردا خواول دې نو هلاک بشیته وما تلك بيمينك او سری په خلاص تا کې موسی عليه السلام قال نو يا هي عصا يا د زمام سارا اتوکا او د ټیک لګوم عليها باغي باندې واهشو بها او پانه سندم ز په دې باندې خپلو ګډو تا ولیا ما د پاره فیها پدې کې معارب اخرى حاجتن د نور معارب حاجتنا قال نبی ابراهیم موسی علیہ السلام رب اشرح لي صدري اے زما رب پران زی مال را سینه زما او آسان کې ماته امری کار د پیغمبر اے زما وحل العقده من لسانی او پران زی غټه د جبه زما یفقهو قول چې پوجي د خلق زما په وینا وجعل لي وزيرا من اهلي او ګرځو ما لرا معاون زما د اهلنا چې هارون عليه السلام دې اخي زما ورو اشدد به ازري چې مضبوطه کی پاغه باندې زما شا واشركه في امري او شریکا الله دلرا فی امری پکار د پیغمبر زما کې کې دې لپاره نو سبحکا چې زپاکی بیان کم سا کثیرن ډېر او تاکي سان کړه مون په تابانه کرت بل از او حینا کلا چې ما زړه کې واچول اله ام کا ستا موتا ما یو هغه چړه کې چول شوی و ان قذفی چې غرزوا دلرا فی تابوت په صندوق کې فقزه او غرزوا دا صندوق په یمه په دریاب کې فلیل کې هل یمو نو به غورځوي د لره درياب په ساحل په کناره ياخذه عدو لي چې را واخلي د لره دشمن زما او عدو له دشمن دا والقيت عليك محبه مني او غرزول ما پتا باندې مینا د طرف زمانہ ولتصنا على عين او دې لپاره چې پرورشو کې چې سالایني زما پسترګو باندې لال شي دواړه فرعون ته نو وای دواړه بشک من استاد طرف سایو فارسل معنا بني اسرائيل لو خوشکا من سره بني اسرائيل چې مسلو ته بیان کولا تعذبهم او په عذاب کې مغرضو دی لرا په نپړ خو درو باندې منتا قد انا کا تاخیرات لکن منتا تبع آیات من ربک په یو حکم د طرفه درستانه السلام علی من اتبع الهدى او سلامتی دی با چا چې تابعداري کړې د هدایت ان بشک من قد وحی لینا وحی شوی ما تا ان العذاب علی من کذب وتولى چې بشک عذاب با چا دې چې تکذیب کړي وتولى او لیدلې قال نبی الله فمر ربكما یا موسی سوګ اوې فرعون بېمانه سوګ دې رب تاسو دواړو اے موسی علی السلام قال نبی موسی علیہ السلام ربنا الذي رب زما هغه بادشاہ دی اعطا چور کړي کل شي نبی چې تا خلق او جوړ خدای ثم هدا نبی ته طریقه د خوراک او اسکا کو دلیدا قال نبی فرعون بېمان فما بال القرون الاولى سر حالت دا غپېړو اولنو قال نبی موسی علیہ السلام ان مها عند ربي علم دا غي زما د رب سره دی علم دا غي زما د رب سره دی فی کتاب په کتاب کې لا یذلو نه خطا کیږي زما رب ولا انسان دا غنی راضی الذي یرا الله جعل چې پیدا کړی دا ساز د فرض مقام آدم بچونا و سلک لکم فیها اجور کړی تاسو رب دې مکه کې منها بعض د دې ځمکې نه خلقناکم پیدا کړی د دې ځمکې نه ما پیدا کړی وفيها او په دې ځمکه کې واپس وکوم تاسو ومنها او د دې ځمکې نه نخرجکم وباس کوم تاسو تارتن اخرى یو ذلبل ولقد اريناه آياتنا تاقي خود ما فرعون تا دلائل خپل ټول فكذبا نو غدرو جنوار او کو ابا انکار او کو قالن وی لا نخلفه چې خلاف به نه کوم د هغې نحنو منګه ولا انت او نه ته مکانا سوا د هغه ځای برابر قال نو وی موسی علیه السلام موعدکم یوم الزینا وخت لو ستاسو یوم الزینا ورځ د اختر دا و ایحشر الناس چې جمع بکری شي خلق ځوان په وخت ساخ کې فتولان واولد فرعون او فجمعان جمع کو کې د خپل تدبیر لرا ثم تابع راغ مقام د مناظره تا قال له موسی نو یغی ته موسی علی السلام ویلکم وتبع رب شیلا تفتروا الله کذبا مجولوی په الله باندې دروغ او فیسحتکم ان هلاک بکی تاسو را بیا عذابن په عذاب وقد خاب من افترا تاکي تا وانی دی هغه څو چې جوړ کړو په الله درو فتنازعوا امرهم بینهم نو جګړه وکړه ساحرینو ته وی قبل ان اذن مخکې د اجازت زما لکم تاسو ته انه بشکا د موسی علی السلام لکبیرهم مشر تاسو له هغه موسی علی السلام علمکم السحر چې خودنه کړي تاسو له سحر فلو قطعنا خما کټ بکم ز ایدیکم لا سن تاسو اجرکم پیسازو من خلافن عدل بدل قالو نو ویلی لن نؤثرکا چرې نه غوړه کو مونږ تعالی را علامه پاسو جا انا چرا غری مونږ ته من البینا دلایلو والذی یبا بادشاہ فطرنا چې پیدا کړی مونږ لرا فقز ما انت قازن او کا هغه چې ته کون کې داغین انما تتیاز الحیات الدنیا یقینا تو فیصلو کې د دې ژوند دنیا په دې دنیا کې به او کې څه چې کې ان بشک من امننا ایمان راوړې به ربنا په خپل رب لیغفر لنا دې لپاره چې بخښو کې مونږ ته خطا یا نه د ګناونو زمونږه او پا معجزو پا خبرو اکرهتنا چې تازور کړې مونږ لاره پاغي باندې من السیر یعنی په سیر او په جادو والله خیر الله ورده واقع و میشا سور لوی پټوالی او د دی په دریاب واضل فرعون او گمراه ک فرعون قومه خپل قوم لره ما هدا ولاره او تو نخودا یا بنی اسرائیل ای اولاد یعقوب علیہ السلام قد انجیناکم من عدوکم تچا تاکي اخلاص کړو مون تاسو لرا د دشمن تاسو نه وعدناکم جانب تور الیمن او وعده کړو ما تاسو سره د طرف د تور خي ونزلنا علیکم المننا والسلوى او راولې کوم په تاسو باندې من او سلوا تیار خوراک مدل را لېګا نو به مون کلو خورې من طیبات ما رزقناکم د پاکوا نه چې درکړې مون تاسو ته ولا تتغوا سرکشي مون کوي تاسو فيه پاره کې فیحل علیکم کسر کشی وکړه نو واقع بشي پتا سبحانه زما غصا و مَن يحلل او اسو چې واقع شو غضبي زما غصا فقد هوا تاقي شاغ هلاك تبا و انی بشک ز لغفار خامخا بخشش کون کې ولې منغه چاته تابا چاغه توبه وکړه د بدو کارونه و امن ایمان وروړ و عمل صالحا و عمل وکنه ثم هتدا بیا غکلک پاتې شو تر مرګ په دې مسله توحید ثم استقام على التوحيد والسنه تسجيل معنا کړی دا وما عجلك عن قومك يا موسى او سشي په تلوار دا او استاد را د خپل قوم نه موسی عليه السلام ټول مخکراله قال نو موسی عليه السلام هم اولئ على اسري دا بني اسرائيل ما بسدي را روان وعجلت اليك او ما تلوار وکړه تا ته ای زما رب لتروا دې پر چې خوشاله شې قالو نو دې لن نبرها همیشه به یو مونږه دې پدیس کی عاکفین منجوران حتا تر دې یرجع الینا چې واپس مونږ ته موسی علی السلام قال نبی موسی علی السلام یا هارون علی السلام ما منعک اس شي منع کړي تعالی را ازما رورا ازرا ایتهم کلا چې ولید تا دې خلق را زلو گمراهان نو الله تتبعنی نو تول ما پس نه راتله جدائی را وستاتا فما بیند بنی اسرائیلو کی ولم ترقب قولی او انتظار نکاو تا زما دا وینا قال نبی موسی علیہ السلام فما خطبک یا سامری سره حاستا سامری قال نبی موسی علیہ السلام بصرتو او سامری بصرتو ما اولید اغا اتباع د پیغمبر لم یبصرو به چې لیدل نه د خلکو به هغه اتباع پیغمبر فقبضتو قبضه من الرسول ما منګل لګول دا منګل من اثر رسول په اتباع د پیغمبر فنبذتها نو ما وګرځولا د اتباع لرا وکذالک سولت لی نفسی او دا رنګه خسته کړی دا ما ته زما نفس دا کار قال نبی الله فذهب ذا فان لك في الحياه يقينا استاد پر په جون کې دا خبره ان تقول چې وې بتو لا مساس مال لاس مرولې دا د هغه کارو سامری وان لك یقینا استاد پاره موعدن یو وخت مقرر وي لن تخلف او چر خلاف او نکړي چې تاسو له داغه وانظر ګور ال الى اليک مدرګار ساغه مدرګار زول دا چې ګرځیدل دا له پایا کې فن منجور لنحرقنه خامخا وبسیزو من دلرا ثم لننصفنه فی الیم نصفا بیا به خامخا من زره زره کو دلرا پزم په دریاب کې په زره کولو سره انما الهکم الله الذی بشک مدرګار ساسو الله بادشاہ دې چې نشته بل حاجت پوره کول والا به رضی الله نا وسع کل شیء علما او فراخ دې الیو چې ته په بار د پوي نحنو موږ عالمو خو پوهیږو په خبرو چې وای دی اذ یقول امثلهم کله چې وای با هغه مشر امثلهم بهتر ده دی طریقتا په بیان کې الا بسم الله یوما چې وهنو تر کړه تاسو مگر یو ورځ ويسالونک او تاسو کې دا خلک سانا عن الجبال په بار د غرونو کې فقلوا عین سفها ربی نصفا ضرب کې د زماره په زره زره کولو سره فیزرها قام صفصفا لا عوج له چې نه وی له داغې د پاره کګېدل وخشعت الاصوات او غلی بشي اوازونه د پاره د مهربان بادشاہ فلا تسمعو نه باورته الا همسا مگر اواز د سینې یا اواز د خو همس قش د سینې اواز د سینې وکذالک هم دارنګ انزلنا او را لګلې موږ قران کریم له قرانا چې لوستل شوی په زبان عربی وصرفنا فيه من الوعید او بیان کړی موږ په دې کې د هر قسم عذابونو نه لعلهم خامخا چې یتقون یریږي د الله نه او یحدث لهم ذکر یا پیدا کې د لره وعظ او پند فتعال الله ملک الحق نو چت دې الله چې بادشاہ دې د رښتیا ولا تعجل بالقران او تلوار مکوا په لسلو د قران من قبل ايو قضا اليك مخدا غنا چې پوره به کړی تا ته وحي وحداغه چې سو پوره قران پوره شوه نه دې داغه نه مخ مخ کې مولا قران ته وګ دا وقلوا ايزما پیغمبره ايزما ربا زدنی زیاد کمال را علم ولقد عهدنا تاخي ما حکم کړی و آدم علیه السلام ته من قبل په خوا باندې چې یاد هغه نه ژیر راغلی وو ولم نجد له وزما انو موندلې موږ دل عزما قصبنا تا و اذ قلنا یا کچوی موږ فرشتو ته او سجدو سجده وکړي له آدم په طرف د آدم علیه السلام فنسیا سجده وکړه ټول فرشتو الا ابلیس مگر ابلیس نو کړه ابا انکار وکړه فقلنا نیم یا آدم ای آدم علیہ السلام ان هذا عدو لك بشک دا ستا دشمن دی تا لپاره ولزوجک او ستا د خزه لپاره فلا یخرجنکما نودن کی تاسو دوالو لدا من الجنت د جنت نا فتشقان تنگ بشی قال نو الله اهبتا کوشي دواړه موسی ادم الله وې من هذه زین جميعا طول فبعضكم بعض استاسو لبعض ان فرض بعض دون دشمنان دي فاما ياتي انكم مني نو کلا شي تاسو د زما د طرف نو دن کتاب پیغمبر فمن اتبع چا چې تابعداري وکړه او دایا زما د کتاب زما د پیغمبر ولا یذلوا نبا گمراه کیږي ولا یشقا او نبا خطا کیږي لا يزل نبا گمراه کیږي نه به خطا کیږي دنیا کې ولا یشقا فی الاخره او نه بدبخت کیږي اخرت کې ومن اعرض چا چې راز کو زما د کتاب نه فإن له نبشک دا غد فار به معیشتن ځن کا ژوند تنگ ونا شروع پور ته کومنګا غد را یوم القیامت فرض د قیامت کې اعمالند اعمالند افلم یهد لهم آینه ده بیان شوه ده خلقو تا کما هلکنا چړې هلاک کړي من قبلهم فقاد دینا من القرون د پیړو نا یمشون چای ګرځي فی مساکنهم پکندراتو داغه ان فی ذلک یقین پدې کې لایات خامخا نقدی لول النها د پاره د عقل مندو ولولا کلمتون کشرتنوی حکم سبقت مخکې شوی مغرب کا د طرف درفستانه په تاخیر د عذاب نو لکان لزاما نو بدا عذاب لازم دی پسې وا اجل مسمى او غنیټه مقرر د عذاب فالله فورا عذاب نور کوي فصبر صبر کوه پیغمبره علامه پاخ خبرو یقولون چې وای دا خلک تا پسې ډېر خبر به تا پسې خلک وي تا پسې الزامات لګي وسبح بحمد ربک پاک بیان او په حکم د خپل رب قبل طلوع الشمس مخکې د خطو د نور نه ولا تمدن موږ دو دواله سترګې لا ما هغه مال دولت ته چې فایده ور کړی موږ به پاغه ازواجن ټول کو ته مالدار ته منهم د دینه زارت الحیات دنیا هغه تر تازګي د ژوند دنیا لنفته نه هم دې لپاره چې امتحان واخل موږ د دې فيه پاغه مال کې ورزق ربک خیر و ابقا او رزق در افسا غره دی و ابقا او همیشه د بنده بس رزق مړه یو ورځ به روټي در کې بیا به باندې غزباتي او اخیری انجام د پاره د پرېزګارانو دی وقالو وای دی لولا یاتی نبی آیا ولی راتلن کې موږ ته په یو معجزه د طرفه د خپلنا ولی موږ ته راتلن کې اولم تاتهم آیا نه راغلی دی تا بینتون دلیل چې په صحیفو اولنو کې ولو انک اهلکناهم الله وک چرمنګا هلاک کړی وې دي خلق لرا فعذابان من قبلی الله چې موږ ز شرمنده کې او ذلیل کې موږ ته بده یو کتاب را لګلې وي موږ ته بده یو پیغمبر را لګلې وي نو ځکه مې الله او پیغمبر را ولېګا ځکه مې الله او پیغمبر را ولې کتاب مې را ولېګا قلوا پیغمبر کل نهر یو متربص انتظار کوونکې دې د خپل انجام هر څوک د خپل انتظار انجام انتظار کوي خو بد فتربصوا انتظار کوي تاسو فستعلمون زر دې پوي بشي تاسو من پاغچا چې څوک وو اصحاب الصراط خاوند د لارې سوي نیغې ومن اهتدی او څوک کلک په هدایت باندې صورت کې دوه مسلې ابتلو بالمصائب او تشجیع او هغه درې واقعات واخلو دعا وکړه اللهم صل